الله سونه غلطه خبره دی وکړه وای دا پلانې دکاندار سیک دی ای بولی شه به سیک دی ما ته وای وای دا سیک دی پرې دا وای مسلمان ته هندو ویل مسلمان ته سیک ویل کمی هم پکې مکوا من عبد الرزاق دین هغه ته برزاق وایو دا رزاق ورته ولې وې عبد الرزاق دین ته ورته رزاق ولې وې ځان دې مغر کا بندل دې د الله صفات ورکا ځان دې غر کا عبد القیوم دین ورته قیوم وایو وردا سکے ایمان والا با ګمان نه ځان ساتي ګورا په دې ادب کې څونه خبره ټوکه بنه کوي عیبونه به په مسلمان نه لګي غلط نمونه به مسلمان ته نه وي ګمان به په بدګماني به په مسلمان باندې نه کوي اجتنبو کثیرا من الظن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الله مسلمان ته بدګماني سونه نقصان رسي پیغمبر خدا په اعتکاف کې دی صلی الله علیه وسلم هر صفیه رضی الله تعالی عنها پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه سره وړي اعتکاف تا بالکل قریب جمعه ته نږدې سیرا وړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه خوخی تیار دا چې زما بیبي اس روانه یواز روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سره قدم دې کور ته رسي دو کسانو کله چې غوی نبی علیہ السلام ولید بیبي ور سره د نومنډې کړې یعنی نبی علیہ السلام ته لار پر خدا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم علی رسلکما لګودرې گئے ورز محمد یما صلی الله علیه وسلم دا ګره زما بیبي صفیه ده هغه ته سبحان الله اذ الله رسول استا په بارا کې زموږ څه خیالونه راځي محبوب عالم دا ولې داسې وکړه چې چرتا و ما دا و ما چې تاسو نه چې تاسو تبا شي چرتا ګمان دا سره نشي چې تاسو غرق نشي تبا نشي مسلمان باندې بدګماني کول ځان غر کول دي خپل محمل به ورته ګوره خپل طریقه به ورته ګوره د مسلمان خبره به په خپل انداز سره محمل کې چې کې دې شي داسي کې دې شي داسي کې دې شي داسي چرته زمونږ ژوند او ستا چرته ستا دا خیسته پیغام ودا الله کتابه ته مونږ نه دون لری رواني لکه مونږ چې په ځمکه یو ته په سلورم اسمان کې رواني ستا پرواز لکه په سلورم اسمان کې چې د استاد د خیسته حکمونو ولا یغتب بعضکم بعضا ابو هريره نبی عليه الصلاه والسلام ته یا رسول الله که زما په دې رور کې دا کما خبره چې ز پسې کوما زما په دې رور کې زما په دې خور کې دا هم غیبتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او چې پغې کې او ته پسې پشي شاوه دغه جو غیبت ده کنه خو چې غیبت غني او کپای کې نوی نو هغه ته خو بیا بهتان ویل شي ولا یغتب بعضکم بعضا بعض خلک وای وای سبا زدیتا مخامخ ویل شم غیبت کین بیا وای مخامخ ویل شم زمون خوګه مشغولانن په دنیا کې کم دا وای رورا خپکیږي ما غیبت ایو حب احدکم ایا خوخی او تل لستا سنا ان یاکل لحم اخیه میتا ایو کس وای یو عالم دین تراغه وجه پلانی پتا پس داسې خبره وکړه داسې وکړه چې زما پتا باندې تر سراغه غیبت د چاو کو نو کاغه سړی ته خبر ورسه د چپلانی ستا غیبت کړي نو بیا بځه او داغه نه به معافي غواړي الا بده الله معاف کړي کاغه ته خبر نه رسیدل نو بیا به دعا داسې کې اللهم اغفر لي رب ما وبخا ولمن او هغه څوک وبخا چې ما غیبت کړي بیا ورته دعاګانې کې ولی هغه مسلمانان دی په هغه مسلمان باندې بدګمانه کا اوس با ته هغه مجلس ته ځې خلق ته به ستاسو په مخ کې مې د پلاني دا خبره دا خبره کړي وګوره یاد ساته رونو قسم په الله چې هغه پاک دی ما ګناه کړي وا د الله لپاره دا خبره د زړه تاسو باسه الا الله استاد توبه قبلې بد در سره چا کړی نو ست زړګي یخه د قیا خولو د زړګي تغیبت وای ها جرح یو جدا جرح ده جرح دا مطلب ستاره سړی سره څپله پټي خبره نشته ده او چون کې دین ته نقصان رسي او ته په جرح کې دته جرح ویل شي جرح او د غیبت دا فرق دی ګورا په غیبت کې زړه یا خولي په جرح کې زړه یا خولني ته د الله خیال ساتي د الله د دین خیال ساتي لوی امامان د جرح او د تعدیل یحیی ابن معین ابو حاتم رازی دا لوی لوی علما دیو د جرح او د تعدیل امامانو خو دې خپل لړنه نه یخ کړي بلکې غرض دا و چې دین د الله رب العزت محفوظ شي مثال به دغه دا شي ګور ورونو د مثال په تور یو سړی دی او بازار کې الوا پخې دې سړی سره ستاسو د پوری پټي مسله نشته خو دې سړی یو پاو زهر په دې الوا کې واچول تا ورته قتل اوس ته سوچ کې چې الله کا خلکو ته هم غیبت پکې راځي ربا کنه یو ایمانو ټول خلک تبا کې نه نه دا غیبت نه ده تبا خامخا وی چې ایمان والو پلانی الوی هغه زهره چولې ګره د الله د پاره چوي نه خورای دا جرح دا دا مسلمانان دا غزهرو نه بچ کولی نو بدعت والا رسم والا ریواج والا کداغه د هغه د خبره ته تردید کې نو هغه غیبت کې ناراضي اخر مسلمانان د زهرو نه ته بچ کې مسلمانانو د پاره زهر قاتل دی دغه دا خبره یو سړی وې امری صاحب زما کور والا ما سر خبرې نه کوي دا یو خدای داسې طبيعت جوړ کړل ته نروالي وې بس چې خبرې بند کړې جو بند کړې نو انسانان یو بیا زما ما غوسه سره شوی زم چې خدای والي اوس خبره وکړي زما اس کوتن کې چا پسې دباو وکم وې چیرې دې پلاني ما سره دا وکړه خو دې سره دشي وې دا چې او کنه ویوارا سره په دغه را سره خبرې ماته ښا چې غیبت شروع کوم نو بیا څه شي ماتي شي وسره سره لاړ اړای کنه ايحب احدكم ان ياكل توبه توبه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ايا خوخي او تلستا سنا چوخري چې معیار د کرامت او پیژنې بعض خلکو معیار د کرامت خپل نسب ګرځولې بعض معیار د کرامت خپل حسن او جمال ګرځولې بعض معیار د کرامت پلا غډل ټپل ګرځولې چا خپل مال ګرځولې چا خپل دولت ګرځولې چا خپل پارټي معیار د کرامت ګرځولې الله فرمای نه نه چرته مونږ او چرته قران او خپل قران د تستا کې نه ول روا دا د الله څونه احسان دی ریب کبنه په مونږ باندې الله د ټوله دنیا نه څوک چون کول روزه په خپل باندې پر کتاب ته کې نه ول د ملائکو په صحبت کې دې طرف ته ملائک دې طرف ته ملائک دسه ملائک دسه ملائک پر رحمتونو کې پټ برې نه سکینه را نازلېګا د جنت په باغچو کې موږ ناشتیو او سر کوا تر کم وخت پورې سر کوا الله آغا سو بجو پورې سر دی ماشاءالله دو بجو پورې سر بیا لغون ته کې وقفه کله چې د جنت په باغچو تیرېږي سر وکي هغه یا رسول الله د جنت باغچې لا دنیا کې څه دي دا جمعهتونه دا چا باغچې دي جنت با په دې کې سر څه شه ده د الله ذکر قران ویل قران ته وږي خودل ماشاءالله دا موږ سر کو په کوم ځای کې سر کو الله پوی دې په غیب د اسمانونو د زمکه الله دې لیدونکو پای تاسو عمل کوئ بسم الله الرحمن الرحیم